لکه څنګه یعنی دا خلق د الله تعالی نه تجاوز نشي کولای د الله تعالی د گرفت نه وتلې نشي لکه څنګه چې یو محاد به هغه د محیط نه تجاوز نشي کولای محاد به لکه دا زمالاس ته دا محیط ته کنه اپدی مو ادا محاد به لري نو ادا اوس ګوره محاد به لري ادا محیط ته نو لکه څنګه چې تجاوز نشي کولای محاد به په دې کې یو احتمال دار چې دار تبعیه شي او دویم احتمال پکې تدار چې دا د څه شي دار تمثيل شي یو دا چې دار تبعیه شي بل ها تشبیه ورکړې شوی دا د قدرت الله تعالی د دې تشبیه ورکړې شوی دا د یو موحد سره چې هغه څه شو کې حاته تسبیح ورکړې شوې ده د قدرت د الله تعالی د چا سره تسبیح ورکړې شوې ده د احاطه د یو موحد سره چې یو موحد شي هغه په یو شی باندې څه شو کی احاطه کې د دې سره څو ورکړې شوې ده تسبیح نو چې تسبیح ورکړې شوې ده نو کم الفاظ چې هغه په مشبابه باندې دلالت کوي موحیتون هغه د چا لپاره ذکر شوی د مشببه لپاره نو استعاره مصرحه شو کنه وردار ته وایي چې په افعالو کې په مشتقاتو کې استعاری اصلي ک تبعی تبعی ا محیط مشتقی ک مشتقی نه دی نو اسماء او اجناس کې مصادر کې استعاری اصلي اپ افعالو کې په حروفو کې او په د نور مشتقاتو کې دي کې کوم استعاره تبعیه نو دلته کې کوم استعاره شو تبعیه مصرحم ده او کمم ده یو یا تشبیه ورکړ شوی ده د حال د الله تعالی د حال د محیط سره سره د چانه د محات نه سره د چانه تسبیح ورکړ شوی را د چا تسبیح ورکړ شوی را د حال د الله تعالی د د تسبیح ورکړ شوی را د حال د هغه محیط سره چې سې کړي احاطه کړي په محات باندې نو یو محیط ته یو محات ته یو احاطه ده د دینه هي اتره منتزع علی یو الله دې یو دا ټول کافران دي یو په الله حق د دینم هيئت را منتزع دي نو د دې هيئت هغه هيئت سره څور کې شوی تشبيه او په مشبہ کې لا الفاظ د چا ذکر شيری د مشبہ به لکه مال یورا کا تقدم رجلا وتؤخر اخرى یو سړی د شکی دی راټه سره مثلا سره شکی دی دیو دلته سبق وایم که سبق نه وایم نو دا تردد کې دی د زبوتم سری مال را داینم خپه مخ کې رستو کوي نو دی خو رښتیا خپه مخ کې رستو کوي نه که نه دی خو سوچ کې ناست دی ترې څه ولې کوم الفاظ سره مشبه به د پاره چې سړی رښتیا خپه مخ کې رستو کوي هغه الفاظ ما د دې متحیر کس ته پاره وي نو دې ته څه ویل شي تمثيل تمثيل دي ته چې تشبيه ولا هيئات بالهيئات تشبيه د یو هيئات والجمله اعتراضيه لا محل لها دا جمله چې دلته کې ذکر شوې ده نو د دې جملې محل من الاعراب څه شی دی نو د دې جملې د دې جملې حیثیت دار چې اعتراضیه لا محل لها دا جمله څه شی ده اعتراضیه دا جمله څه شی ده او لا محل لها د دې لپاره څه شی نشته محل نشته دا جمله څه شعر مولانا دا جمله اعتراضیه ده او د دې جملې اعتراضیه د پار لا محل لها من الاعراب محل من الاعراب نه لري ذکر دا خبره د مقام کې جمله اعتراضیه ته جمله اعتراضیه هغه جملې ته وایي چې په مابین د یو کلام په منځ کې راشي د یو کلام په منځ کې راشي یا د دوو کلامینو متصلتینو په منځ کې راشي څنګه کاینا کاد یکیدو دا کاد دا سشه دی او د د د اسم او خبر غواړي نه غواړي دې کې او بحث کوي دې کې تصرف کیږي نه کیږي دا به ذکر کوي زم بحث په یختفو کې کوي زم بحث په پچا کې کوي چې دا یخطفو چې ده کنه دې کې سو قراءت دي نو صبح سبا کوي دا جمله د مخ قبر سره څه مناسبت لري دویم یکادو کې بحث او دریم په یخطفو کې بحث نو دا څو مباحث شو درې استناف ثان دی وی دا سشر استناف ثانی دی دا استناف سشر هغه دا دلته مطابقت نشته ر سوال د جواب منځ کې سوال خدا دې کنه چې خد سوایق او کسی چلو شو ما حالهم ما تلک السوایق دا څه شي شو نو جواب اداره چې یکاد البرق نو جواب کې خو برق ذکر شو کنه سوال کې څو د سوایق پختنه شي دا اپ جواب کې څه شي ذکر نو د سوال د جواب په منځ کې څه شي نشته نو دی وی چې مخکې نه ته ویلو کنه چې سوایق ډېر معناګانې دي کنه یو سوایق او که غیر مشاهدی وکادا دا کادر افعال مقاربه ونه دي کادر چانه دي دا افعال او تاسو پته ده عدد وضع شید د مقاربت ته خبر من الوجود رچانا د وجود نه یعنی څه مطلب هغه خبر نه دی هغه نږدې دی اوس په موجودی لعروض سببه د وجه د عروض د سبب د خبر نه سبب د خبر شته نو اوس په دا خبر څه شي کیږي لکنه لم یوجد لیکن در اوسه پورې موجود شوه نه دی ځکه چې هغه شرط موجود نه دی کاد زیدون یا قریب ده چې زید به رجم کیږي نو دا زید دا اسم کادا دا ترجم دا خبر کادا خو تر اوسه پورې دا خبر لا مارزي وجود ته نه دی راغلی ولی ځکه چې شرط نشته دی کنه شرط ترجم احسان دی لا سړی محسن نه دی کنه قریب را چې دې څه شي رجم کړی څه خیال کا پوښ کنه ولید نو دا نکړه څه پوښ کا در سره پر راځي چې دا خبر نه دی دا وجود ته نږدې دی لیکن دا خبر لا اوسه پورې موجود شوی نه دی ولې نه دی موجود شوی نو خبر څوک دی قتل نږدې دی قتل خو دا قتل نه دی چې ځکه یو مانع موجود دی امیر وای چې دی مواجنای امیر وای چې دی نو یا شرط نه موجود شي یا یو مانع موجود یا شي نو دا دې ته وای کار یا د وجر فقدان د شرط نه یا د وجر د عروض د یو مانع نه شرط نه رته مو خو هغه عروض د مانع مې درته مو وعسا او بل ټکه شي شریعت په غیر د چانه ان بنئ ولې چې تاکید د دې قرب شي په دلالت علی الصابانه خو بيزاوي هړه چای دا بل ځای دی دا واچو دا لنګر وای وای د کاده دا دغه نه دا د خبر د کاده دی کنه دا اسم دی او دا څه شی خبر نو په خبر کې دوه خبرې ضروری دي یو خبر به فعل مضاری زم دا چې ان به پکې نه زم دا چې سبب پکې نه نو دا ولی دا دواړه خبره ما ته ګوره دا مضاری به ولی او دا ان به پکې ولی نه ولی که خبره مضاری نه و ماضی و نو ماضی خو په تیر شوی وخت باندې دلالت کوي کنه او کا دا خدا غواړي چې دا خبره اوس واقع کیدون کې دی اوس څه دی نو ماضی خو په چا دلالت کوي کنه دا غي توقع د حصول خو نه کیږي کنه هغه خو وړاندې نشوي کنه په کاده کې خدا را چې توقع د اصول د خبري اوس په زید رجم کیږي خدا کار نه دی شي نو ماضی دغه نشي کېدلی او ان په نشي داخله دي ځکه چې ان په کومه مضارع داخل شي استقبال ته ان چې په کومه مضارع باندې داخل شي ناغه مضارع کم طرف ته وړي استقبال ته نو بیا هم خوانو نه کنه حالان کې مون خدا کا دا خبر فل حال نو فل حال بالا شي چې د مضارع ماضی نه مضارع ان پکې نه ها شرط ته پدې کې چې دا به فعل مضارع تنبه پدې چې د مقصود بل څه شي کنه قرب او من غیر ان ان به پکې نه ولی چې تاکید شي د دې قرب بالدلاله علی الحال چې دلالت علی الحال شي ان چې په داخل کې حکم ځای ته وړي کنه او کله کله داخليږي عليه پد حملا لها على عسى كما تحمل عليها بالحث عن خبرها لمشارکتها فی اصل فی اصل معنی المقاربه دی وای وای کله کله د سکی چې د عصا په خبر کې خو ان راضی کنه نو کله کله د په خبر کې هم ان راشي د عصا په خبر کې خو سره راځي نو کله د د پاغه کې هم سره راشي ولی من دلته څوک په چا حمل کو دې په عصا حمل کو لکه څنګه چې د عصا د خبر نه کله ان کټ شي ځکه د کې ناراضي اپ د حملې ګینو کله دې په هغه عمل هغه په او دا ولې ځکه چې دې په اصل معنا کې سره څه شی لري کنه په اصل معنی مقاربت کې خو کاده او عصا سره شریک دي کنه نو چې سره شریک دي نو کله په یو بل باندې شي کیږي کله کله په یو بل باندې کله داخليږي عليه په خبر د کاده باندې ام من د حملا لها على عصا فجای حملو لکه څنګه چې حمليږي سوک عصا عليها په دې کاده بل حس عن خبرها د عصا د خبر نه کله انس کیږي اداوري په یو بل دی حملو لمشارکتهما فی اصل معنی المقاربه ځکه په اصل معنی د مقاربت کې خو سره دواړه شي